اورېدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ په دې هیله چې تر دې دمه تاسو زموږ ملتیا کړې وي عقیده د انسان د کردار د اعمالو د اخلاقو په تعمیر کې بنیادی حیثیت لري ځکه چې د انسان د ټولو اخلاقو او اعمالو بنیاد په ارادې باندې وي او د ارادې محرک زړه وي او ښکاره خبره ده چې زړه به د هغه څیزونو اراده کوي کوم چې په زړه کې مضبوط او کلک وي اوس که په زړه کې غلط خیالات او غلطې عقیدې پرتې وي نو زړه به د غلطو کارونو اراده کوي او انسان به بدو فاسدو اخلاقو ته هڅوي او که په زړه کې صحیح عقیدې او پاکیزه جذبات وي عقیده سالمه وي په هغه کې خرافات نه وي نو زړه به د صحیح کارونو او د پاکیزه اخلاقو اراده کوي نو په نتیجه کې به د بنده نه پاکیزه کارونه او پاکیزه اخلاق صادریږي مثلا که په زړه کې دا خیالات پراته وي چې بس کامیابی په مال او دولت سره حاصلیږي که هر څنګه حاصل شي نو دا بیا په هر وخت کې د مال او د دولت د جمع کولو کوشش کوي که هغه په غلا وي که په رشوت وي که په سود وي که په قمار وي او که هره طریقه باندې وي ځکه د دې په زړه کې دا خبره پرته ده ځکه د دې په زړه کې دا خبره پرته ده چې پیسې پیدا کړه نو هلته به زما ژوند زما د اولاد ژوند زما د ښځې ژوند به کامیاب تیریږي او که په زړه کې دا خیالات او دا عقاید پراته وي چې کامیابي په مال کې نه ده بلکې په اعمالو کې او د الله رب العزت په رضا کې ده چې څومره زما تعلق د الله سره مضبوط وي څومره زما اعمال ښه وي نو هغومره به زه کامیاب یم رز ورکوونکی خو الله دی زما پالونکی الله دی د هغه په پاللو کې هیڅوک څه شک او شبهه هم نشي کولی نو چې کله داسې عقاید په زړه کې پراته وي نو تاسې فکر وکړئ دا سړی به چیرته غلا وکړي یا چیرته به سود او رشوت وخوري هیڅکله نه نو د انسان د اعمالو او د کردارو په اصلاح کې د عقیدې صحیح کېدو ډیر دخل دی ځکه چې د اعمالو دارومدار په ارادې باندې وي او اراده د زړه نه پیدا کیږي اوس په زړه کې چې څنګه خیالات او عقاید وي زړه به هغه شان اراده کوي او بیا به همغه شان په اعمالو کې هغه ظاهریږي الله دې زموږ عقیدې اصلاح کړي د هر څه نه مخکې الله دې زموږ عقیدې اصلاح کړي خصوصا تاسو د خپل بچیانو د خپل ښځو او د خپل لورګانو د عقیدې په هکله کوشش کوئ چې کله عقیده اصلاح شوه وروسته د هغه نه بیا څه مشکل نشته همدې حقیقت طرف ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اشاره کړې هغه فرمایي الا ان فی الجسد مزغه اذا صلحت صلح الجسد کله و اذا فسدت فسد الجسد کله الله وهی القلب د انسان په بدن کې د غوښې یوه تکړه ده که هغه صحیح شي نو ټول بدن به صحیح وي یعنې د بدن نه ټول وتونکي اعمال به صحیح وي او که هغه خرابه شوه نو ټول بدن به خراب وي او رسول الله وایي چې تاسو پوه شئ هغه توکړه د غوښې څه شی دی هغه زړه دی نو که زړه صحیح وي د زړه خیالات صفا وي نو بیا به د ټول بدن انسان صحیح وي د بدن نه راتلونکي صادرېدونکي اعمال به صحیح وي سترګې به صحیح ګوري غوږونه به صحیح اوري ژبه به صحیح خبرې کوي لاس به صحیح نیول کوي او خپې به صحیح چلیږي دماغ به صحیح فکر کوي نو غرض دا که زړه صحیح شو د زړه خیالات صحیح شو نو ټول اندامونه د ټولو اندامونو نه صادرېدونکي اعمال به صحیح وي او که خدای مه کړه زړه صحیح وي په دې کې فاسد خیالات او فاسدې عقیدې پرتې وي نو بیا د ټول بدن نه او د ټولو اندامونو نه صادرېدونکي اعمال به هم فاسد وي بیا به سترګې غلط ګوري سترګې به غلط ګوري غوږونه به غلط اوري ژبه به غلطې خبرې کوي لاسونه به غلط نیول کوي او خپې به غلط طرف ته روانې وي دماغ به غلط فکر او غلط سوچ کوي نو چې زړه ګنده دی چې زړه ګنده دی ټول اعمال به ګنده وي الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي او زموږ زړونه او زموږ عقیدې دې اصلاح کړي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وروسته د بعثت نه درویشت کاله ژوندی و رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې درویشت کلونو کې د صحابه و کرامو په زړونو باندې محنت کوه او رسول الله د هغوی د زړونو داسې اصلاح وکړه داسې اصلاح یې د هغوی د زړونو وکړه او داسې جذبات او داسې عقاید او داسې یقین یې د هغو په زړو کې پیدا که او په داسې وخت کې چې د هغه وخت ټولنه په فساد کې انتها ته رسېدلې وه چې د هغه مثال یعنی داسې اصلاح یې وکړه چې د هغه مثال تر نن ورځې پورې نه چالیدلی او نه به تر قیامت ورځې پورې وویني هلته کومه محکمه هم نه وه هلته کوم پولیس هم نه وه هلته څه استخبارات هم نه وه هلته څه بندیخانې هم نه وي خو کلونه به تیر شو هلته به کوم جرم هم نه کېده او که یو جرم به وشه نو مجرم به پخپله راته او پخپله ځان به د سزا دپاره رسول الله ته پیش کوه ځکه هغو ته دا یقین ثابت شوی که زموږ جرم په دې دنیا کې پټ شي نو سبا د قیامت په ورځ به هغه ښکاره کیږي او موږ ته به د هغه سزا راکول کیږي رسول الله د هغو اصلاح داسې کړې وه حضرت معاذ اسلمي رضی الله تعالی عنه د هغه نه زنا کیږي هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضریږي او رسول الله ته چې د الله رسوله ما پاک کړه په ما باندې حد جاری کړه رسول الله وفرمیل لاړ شه استغفار ووایه توبه وباسه هغه لږ لرې ځي خو بیا راځي رسول الله ته وایي چی رسول ده خو الله ما پاک کړه په ما حد جاری کړه څلور واری دا خبره کوي او په آخر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنګسار حکم ورکوي چې تاسو دا سنګسار کړئ صحابه و کرامو د هغه په حق کې دا کلمات وویل چې د دې سړي په ګناه باندې الله تعالی پرده اچولې وه خو دې په خپله ځان پیش که او داسې یې ویلې چې دې ځان سنګسار که د سپي په شان باندې محمد رسول الله چې کله دا کلمه واورېده نو خاموش شو چې وړاندې راغی نو ویې لیده چې یو خر مړ پروت و د هغه خېټه پړسېدله وه چې د خېټې د پړسېدلو د وجې نه د هغه خره پښې هم پورته شوي وي نو رسول الله ودرېده او داسې وفرمیل فلانی او فلانی چیرته دي هغوی دواړه حاضر شو نو رسول الله ورته ویلې چې د دې مردار نه تاسې خوراک وکړئ هغه ویلې چې دا څوک خوړلی شي رسول الله ورته وفرمیل چې اوس تاسو د کم مسلمان د ورور آبروریزي وکړه هغه د دې نه ډېر سخت دی یعنی د مردار د خوړلو نه هغه هم ډېر سخت دی او رسول الله بیا ویلې چې قسم دی د هغه هغه ذات باندې چې د هغه ذات په لاس کې زما روح دی چې هغه اوس د جنت په نهرونو کې غوپې وهي معیزه اسلمي وښوده نو قدرمنو اوریدونکو دا ټوله خبره د یقین وه محمد رسول الله د صحابه و کرامو د زړونو اصلاح کړې وه د هغوی یقین یې جوړ کړی و صحیح عقاید او صحیح خیالات یې د هغوی په زړونو کې کلک کړي ول چې د هغې په وجه د هغوی د اعمالو او اخلاقو او د کردارو اصلاح شوې وه نو اوس زموږ علماو ته دا پکار دي چې په هغې ټولنه کې په هغه کلي کې ژوند کوي د هغه کلي د خلکو د عقیدې په اصلاح کې کوشش وکړي. چې عقیده اصلاح شوه د هغو نه به ټول اعمال البته ښه صادریږي او چې عقیده فاسده وي ټول به بد اعمال وي او که خدای مه کړه هغه څوک چې په نامه د پیر یا د ملا دی د هغه عقیده فاسده وي نو هغه به د نورو اصلاح څنګه وکړي کفر گرگ حیزت از کعبه کجا معنت مسلمانی کفر چې د کعبې نه جګ شي نو مسلمانی به بیا چیرته پاتې شي الله رب العزت دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي او رب دې موږ هغه طرف ته وهڅوي چې په هغه باندې زموږ رب زموږ نه راضي کیږي په دې هیله قدر مو اورېدونکو دا به زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه پاک الله مو مل